چه ما هیڅ شی د الله تعالی نه پټ ندی او ما خالق دی دا رازق دی دا او چه څونه د ما په امورو کی تصرف کئی هغه ذات چه ده دی ده او د ما هر شی د ده په قبضه قدرت کی دی دا یو تدبیر علمی وی او دا د تا اعتقاد وی او یقین وی او بل تدبیر عملی نو دا یقین بدی کلی لیکن اعمال بدا سے نکے چی دغو خصال سرا اغا مناسب اعمال نی ادا سے اعمال بنکے چی دغا خصال دی اغ عملنا بیر پیدا شی او دغا خصال بیا پا نفس کی چسی راسخ شی نو بیا کار نکی گی لکه یو سړی دا د یقین ده چې علم ښه شی ده او دا ډیر داسې شی ده او داسې ده یا یو بل فن کسب وي دا داسې ده دا داسې ده دا یې ده چې وي یقین وي لیکن دا اعمال داسې نه جوړوي هغه هیئات داسی نه جوړی چی دی هغه خصلت په حاصل کی نو ته ټوله ورځ مقصد دا دی چی دا صفت چاته بیانوه چی ګوره داسی خوږ شی ده او داسی ده داسی ده تا خوله به ورسره خوږه شی چی تر څو پوری څکلی نی نه نو بل تدبیر علمی سره سره هغه تدبیر عملی به هم چه وی موجود وی تدبیر علمی سره سره به تدبیر عملی هم چه موجود وی الا با او ملا صاحب څه پوزو کې ګوتې وای ټول ما ته وجود دل آجی نه خراب کړي درس خپل آداب بیا پوزې دي ایثارې کړي دي شایي فورا یې پاسو ورته ویل چې ځه او سزا یې دا ورکړه چې ځه منډه باندې نوې استري کپړې راغونده ښه خوشبويي ولګوه او مقصد ولامبه بل کس یې ورسره واستوه چې ته ورته ګوره بیا راځه بیا درس ته کښېنه همدا وي که نه مونږ طالبان یې چا ټیک به درته لګوي چې پزو کې ګوتې ورته وایي هلکه څه آداب وي د درس لږ اخلاق وي څه خو لږ هغه وي که نه که درس سړی نه زده کوي کم سے کم آداب د درس خو زده کړي که نه زه حیران سړی په دماغ سړی ته توجه ورته بدل شي تا به هغه سبق کی توجه بدل کی دونه داسې په کری هیئت باندې ناست دي ناس درس دی داسې په کری هیئت سره ناست دي چې تا به توجه بدل کی خو مونږ غږ نه کو ګڼه ما خو دونه حساس طبیعت ته په دې کې مونږ خو به چې درس ته ناست وو یقین مانا مونږ دوره دالته کوله دالته به ټوله ورځ به دا دا لک نه دا ناس لا به دغسې هیئت باندې ناست لا به تحیات په شکل باندې ناست او اوس خو داسې وي چې دا ورته ګورې د ځینې کسانو ته چې ناست دي که نه درس ته درته ته خو وایې چې که دی مې استاد ده او زه ورته ناست یم داسې عجیبه غوندې کار وي څه به وایې ښه جي اما دا دونه بد لګي خو مجبوري نه بس غږ نو کو هغه ماحول داسې جوړ ده که نه مونږ وایو ځه چې څه یي که ورته برستڼې راخیستی یي که نه پروت دی ورته ښه جي درس خپل اداب یې هلکه استاد مخامخ درته ګوري تا ورته ټیک لګولی یي هغه داسې دا د درس اداب دي شجی تو بی بو بس وای شاه صاحب کتاب ټول اخلاقیات الکه تاسو توای شاه صاحب کتاب دا ټول اخلاقیات دی اوس دا سعادت حصول درته شي اتور ته پوزو کې ګوتی وای په سبق باندې بیا سنه اخ قاعده سی نو ته سعادت حصول وای سعادت طریقې او قاعده غسی نو دا څونه تناقض د عمل او دی هغه په مابین شجی اوس دا مقصد دا دی چی بل تدبیر عملی دا تدبیر عملی که تدبیر عملی نی بیا دا طریقے نشی حاصل درائے یعنی دا سی حیات او دا سی اعمال دا سی افعال آب سڑے کئی چی دی اغا دی وجنا بیا دا خصلتنا پا نفس کی چسی پیدا شی بہر حال شاہ سے پدی کی دی خبر بیانول اغختل چی د دی خصال اربعه چی هغه دی مجموعه نه مونږ په فطرت سره چو کو تعبیر کو نو د دی خصال اربعه و حصول د دی خصال اربعه و اکتساب طریقه او د دی خصال اربعه که ناقص درجه کی وی بیا د دی تکمیل او که فوت شوی وی بیا د دی بیا واپس په ځان کی څه کول پیدا کول د دغی طریقه په دی باب کی د چی دی بیان کړی او بیا دا ویلی دی چی دا به په دوه تدبیرینو سره حاصلیږي تدبیر علمی به هم وی او تدبیر عملی به هم وی اوس تاسو عبارت ته ګورو پورته تشریح اجمالی غوندې دا به دی عبارت سره لګی باب طریق اکتساب هذه الخصال و تکمیل ناقصها و رد فائتها اعلم په دې خبرې باندې ځان پوه کړه ان اکتساب هذه الخصال یکون بتدبیرین اکتساب د دې خصال دا مقصد دا چې په تدبیرین سره کیږي تدبیر علمی و تدبیر عملی یو تدبیر تدبیر علمی وی بل تدبیر تدبیر عملی وی ولذلک تری سقوط الشهوة والشبق عند خطور ما یورث فی النفس کیفیت الحیاء او الخوف او دیو جنا ته وینی سقوط تی شهوت چی فورا دی شهوت کینی و شبق اغا شهوت تی جماع کینی پا وقت خطور دی اکشی یورث فی النفس چی آپ نفس کی پیدا کئی کیفیت الحیاء کیفیت تی حیاء حیاء رئیسی څوک تر باندې راشي او څوم په بلا اخته یې او فورا دې هر شی څه شي بس یخ شي ټنډ شي او الخوف یا خوف راشي فورا هر شی شهوت هغه شبک هر شی څه شي ختم شي معلومه شوه چې قوا علمیه په طبیعت کې دخل ده او دا به عقیده ای چی دا دور لوی ذات تا چی کی کوم خوخی او کوم حکم کوم شی اراده او کی هغه فیصله کئ او بیا فیصله داسی محکمه فیصله ای اٹل فیصله ای لا راد لقضائه دی د قضا بے سوکرت کون کینی ولا مانع لحکمه او دی د حکم سوک معنی نی چی د حکم معنی کی منعم باصل الوجود وتوابعه من النعم الجسمانیه والنفسانیه او ته په مونږ یو احسان خو نه ده منعم ده په اصل وجود سره یو خو راته اصل وجود راکړی ده او بل هغه توابع دی اصل وجود چې هغه نعم جسمانیه او نفسانیه دی ظاهری باطنی نعمتونه دی اعلی او نعما دی هغه راکړی دی او داسی لوی ذات تا مجاز علی اعماله چی بدلو ورکون که دا پا اعمال باندی خلقو تا پا اعمال چی ورکی بدلو ورکی ان خیرا فخیر و ان شرا فشر که خو کار و خو بدلا که بد و بد بدلا وهو قوله تعالی او دا دا قول دی باری تعالی دا دا دی مسلم شریف حدیث یوه قطعه در اخیستی ده ما هغه د حدیث تکمیل ونه کړ باندې ناوخت شو ښه جی هغه دا ده اذنب عبدی ذنبا حدیث قدسی ده چی اللہ تعالی فرمائی چی ما عبد کل یو گناہ کی فعلم ان له ربا یغفر الذنب بیا دا فورا سمجھ رئیسی چی دا پار یو رب دا چی آغا گناہونا بخی او فورا ما طرف ته متوجه شي ويأخذ بذنب او ده دا عقیده وی چی ده پاره یو رب ده چی هغه په گناه سړی نیسی قد غفرت لعبدی او بیا ده توبه وباسی سما پخه توبه نو اللہ تعالی فرمائی قد غفرت لذنبی ما دے بندہ دے پاره چدا مغفرت کرے حدیث اگد دا چی بیا گناہو کی بیا از اوبخم بیا گناہو کی بیا په بش ځکه چې دا دروازه دا د ناامیدی دروازه نه ده او هر وخت دې دروازې نه دا اوازونه را درومي دا د ناامیدی نه ده په دې کې را درومي چې بار بار دای ګناه کوي خو بیا دا عقیده کیږي چې یاره ما رب د هغه ما معاف کوي نو بیا مقصد دا چې توبه وباسي او بیا زه بیا نا امیده کوم بیا چې کوم وبخم او چه څه دی کړی چه که بیرته راجه دا دی ما دربار چه کوم دی دا دی ناامیدی دربار ندا دا دی ناامیدی دربار ندا چه څه دی کړی بیا راجه بیا خدای معاف کړي بیا خدای معاف کړي دا داسی دربار ندا شجی او مقصد امن کی به نه اوسی نه د دی خوف او د رجا په منځ کی منځ کی به چی وی سړی ټیم تیروی و بالجمله حاصله خلاصه د خبری دادا شا جی فیعتقد اعتقادا مؤکدا نو بیا دے مقصد دا چ اعتقادو کی اعتقاد مؤکد پدی خبر بانی ما یفید الحیبتا وغایت التعظیم دا سے اعتقادی چ اغد حیبت اللہ تعالی دے پزر کی فائدہ کئی او غایت تعظیم د بعوضې پروره د ده په زړه کې د بل چا نیازمندي او د بل چا رهبت او هیبت بیا پاتې نی دونه سو فیصد توحید عقیده یې چې سی جوړه شي نو سعادت حصول دپاره اصل شی څه ده توحید ده ويعتقد ان کمال الانسان ان يتوجه الى ربه اد دا عقیدہ جوړ شي چې کمال دی انسان اله حاصل دی شي چې دی الله تعالی طرف ته متوجی و يعبده دی الله تعالی عبادت کوي وان احسن حالات البشر او دا عقیدہ چې احسن حالات بشر ادا دی ان يتشبه بالملائکه چې دی ملائکه سره چې مشابه سي ويدنو منهم او ملائکه تزان ور قریب کی وان هذه الامور مقربه له من ربه او د دا عقیده چې دا امور دا مقرب او سبب دی قرب دی الله تعالی طرف ته وان الله تعالی ارتضى منهم ذلك الله تعالی دا چې دی پسند خصال دی دا عقیده وانه حق الله علیه او د دا عقیده یی چی دا سعادت اخبات وغیره دا دی الله تعالی حق ته په ده باندی لا بد له من توفیته دا به زه خامخا پوره کوم دا یی عقیده وی او پختګی یی وی په زړه کی نو دا تدبیر علمی موجود وی و بالجمله حاصل خلاصه دی خبر دادا فیعلم علما لا يحتمل النقیز د علم وی داس علم وی چی اغا احتمال دی نقیز نلری او ته په دې خبرې باندې پختګي وي په زړه کې ان سعادته فی اکتساب هذه وان شقاوته فی اهمالها چې د ده سعادت آپ اکتساب دی دغه امورو کې د کدا امور ما کسب کړ زه کامیاب یم او کدا امور ما پرې خودل بیا زه ناکام یم دا عقیده به جوړی دا عقیده به جوړی خو دې سره سره د پر یو چابک پکار دا و یزعجها ازعاجا شدیدا او سمع مقصد دا دی چی ازعاج ورکی یعنی سمع ړکی قوت بهیمیه که معمولی هغه کئی سمع ونیسی داسی وړکی چی دا ته څه کئی نو داسی یو چابک ورپاره پکار دا هغه چابک دا دا هغه شریعت چابک دی شریعت نو بیا دی هر نبی ته خدای پاک دی ایغ وخت مطابق مختلف مسالک چی دی ورکڑی دی واختلف مسالک الانبیاء فی ذلک او بیا مسلکونه دی انبیاءو پدی کی چی دی مختلف دی فکان عمدۃ ما انزل الله تعالی علی ابراهیم علیہ السلام نو عمدہ هغه چی کوم الله تعالی نازل کړیو په ابراهیم علیہ السلام هغه سو تذکیر بآیات الله الباهرہ نو ابراهیم علیه السلام به چې قوم ته دعوت چلاوه نو هغه به عام او مقصودی مرکزی نقطه او مرکزی پوینټ چې ورته وایي هغه دا و چې خلکو ته به تذکیر بآیات الله کاوه او دی الله تعالی لوی صفات به ورته چې کول بیانول او دی الله تعالی نعمتونه به ور یادول چې ګوره تاسو باندې دی الله تعالی څونه نعمتونه دي هغه آفاقی او نفسانی دا به کوي حتی یصحح تر دې چې ثابته کړي په حق ثبوت سره دا خبره بما لا مزید علیه یعنی چې صحیح ثابته کړي دا خبره چې په هغه باندې بیا نور گنجایش ته زیادت نه انه حقیق ان یبذل له الملاذا او دا خلق په زړه کې کینې چې وایي چې الله تعالی دونه لوی ذات تا بیا خو پکار ده چې دور لوی ذات ته پر سړی د خپل ذاتی لذتونه چکی پریدی دا به خلق په زړه کې کینې دی الله تعالی دور بڑائی دی الله تعالی دور احسانات انسان سره دی الله تعالی دور هغه لوی صفات په تو بیان کی چې خلکو په زړه کې به دونه عظمت کینی چې وایي چې دور لوی ذات تک نه او دور مونږ سره احسانات دي بیا خو د عارضي دي دوه درې منټو یا دي دوه درې ورځو خوندونه دا خو پکار ده چې داسې ذات پاره سړی چې کی پریږدي او د هغه ذات رضا چې کی وغواړي داسې یو چابک په ورکړي نو دا به ورته بار بار راښکوي چې هغه بهیمیت ته دغسې شرط ورکوي چې بیا لږ مستیږي ځکه د دې نیکو خلکو په مجالسو کې کیناستدل او د نیکو خلکو هغه تقریرونه اورېدل وغیره دا فایده دغه کوي چې لږ سړي کې بیا فرق راغلی بیا مقصد دا دی چې تازه لار سی شبی جمر تیر کی بیا پورا لکا چارج غنی سی خ بیان وار وی اگر بیا پورا زڑکی اغرائی سی بیا یوه هفته ښه تېره کړي بیا انسان دا بود بود راځي بیا داسې وي چې بیا شیطان غلبه په کوي بیا چې جمعرات ته لاړ شي هغه پسې پرېښودلې شیطانو ته یې چې یو وار دې بیا هغې پارټۍ ته ځان ګډ کړی د پارټۍ نه ځان وباسي که نه بیا یې مقصد دا دی چې هغه بله پرېږدي بیا دې دی بیا پارټۍ کې سم مقصد دا دی چې داخلوي چې دا خو اوس هسې بیار نه لاړ نه شي بیا سمه توجه سړي ته ورکړي داسې توجه ورکړي چې مه وایه او دا خبر په زړونو کې کینی و ان یؤثروا ذکره علی ما سوا چې د ده ذکر مختار کی په ما سوا نورو شیانو باندې و ان یحبوه حبا شدیدا الله تعالی سره سخت محبت وساتي دا یې په زړونو کې پیدا شي و یعبدوه باقصا مجهودهم او دا یې په زړونو کې کینی چې موږ به د الله تعالی عبادت کو ښه چې څونه موږ نه کېږي هغه به موږ د الله تعالی سکو عبادت کو نو ابراهیم علیہ السلام په دې طریقې سره هغه د شریعت سابق اخیسته او او مقصد د خلق هغه قوت بهینیه چې کوله په کرسوله بیا چې موسی علیہ السلام راغی نو د اخ قوم ته چې الله تعالی وکتل اخ قوم ته نو هغه ته هغه مناسب مقصد دا چې چابک ورکو نو دغه و ورسره او ورسره یې لږ نور که وزم معه وزم الله معه لموسی علیه السلام التذکیر بآیام الله ایغو کدا سی دیر هغه پرته وا سرکشی غوندې پرته وا نو خدای پاک ورته دی تذکیر بآیات الله سره سره چه شی وکړ تذکیر بآیام الله چه هغه امتونه مخکینی ورته ذکر کاو دو ارامی توبونه کئی هغه ورته ذکر کاو چه چا مخکی داسی کړی دی نو ایغو باندې داسی داسی چه دی سزاګانی راغلی دی او چا نیک کارونه کړی دی الله تعالی منلی دا بیا هغه خدای چه دی کامیاب کړی دی نو تذکیر بی آیات الله سره سره موسی علیہ السلام ته خدای پاک دا وته ویل چې ته یو بل چابک تر سره واخله د تذکیر بی ایام الله وال ا دې دو نفس قوت بهینیه پچکوا شړنګوا په ګوره چه خدای پاک بدلی ورکړی دی مطیعینو او عصاتو ته په دنیا کې هم آخرت کې هم دا خبرې ورته چکوه بیانوه چې هلته به بدلی وي نیکې د نیکو خلقو او په دنیا کې نیکې بدلی او بدو خلقو دلته بدی هلته بدی دا تذکیر بایام الله ورته کوه هغه مخکیني عذابونه ورته چکوه ذکر کوه چې په کومو کومو راغلي دي وتقلیبه النعم والنقمه او تذکیر بایام الله دی سره ورته ضم کړ خدای پاک لنبینا علیه الصلاة والسلام الانذار والتبشیر بحوادث القبر چی تخپل امت تا انذار او تبشیر ورکا په حوادث د قبر باندې و ما بعده چې قبر نه با قبر زندگی کې او قبر نه بعد به داسې خوشیګانی او داسې بچوي عذابونه یې په دې باندې خپل امت خبر کا و بیان خواص البر والاسم ادي بر او د اسم خواص هم ورته کا بیان کا نو دا یې ورته نور ورمنظم کړل ولا يفيد اصل العلم بهذه الامور اوس اصل علم په دې امور باندې فائدہ نه لري چې په دې باندې سړی خبر شي او هغه واقعات واروي نه نه شاه سی وایي چې دا واقعات په بار بار ځان سره اړوي را اړوي چې په زړه کې دې څه شي مؤثر شي داسې نه چې یوه ورځ خبر شي چې خدای پاک دغه چې بني اسرائیلو به دا کار کاو بیا خدای عذاب پر راوسته اوس بس پرېږدي نه نه بار بار وایي چې کوي ذکر کوي هغه کیسې ذکر کوي چې په زړه کې کینی نو دا اعتراض په تبلیغ والو باندې خلق غلط کې چې دو بس دغه کیسې نیندلې دي کوي نه نه دغه کیسې دي ولې دو ټول علم خو خلکو ته نه ورکوي خو دغه کیسې چې بار بار کېږي کېږي بیا مقصد دا دی چې آپ په نفس کې څه راسخ شي کینی نو نور عمل دپاره توصیه تمهید بل لابد من تکرارها بلکه لابد دی چې تکرار دی دغه امورنا وتراددها او ګره بار بار به راړای راړای وملاحظتها كل حين هر وخت به ملاحظه کوي وجالها بین عینیه او مخته به دی دا کسی هر وخت حتى تمتلئ القوى العلميه بها تر دې چې هغه قوا علمیه په دې سره ډک شي او هر وخت مستحضر درته او تا پوخ اعتقاد جوړ شي يو هغه احکاماتو بيان و ثانيهما او دوم مخاتمة الکفار کفارو سره دی مناظرې او هغو سره مقصد دا دی چه هغه مباحثې دا فنون خمسة دا اغا پنز فنون دی هي عمدت علوم القرآن العظیم چه دا عمدہ دی اغا قرآن علوم دی قرآن دی قرآن عظیم کے غٹ غٹ دا پنز حصہ سمانے چه دا تقسیم دا یا پکی پا تذکیر بی ایام اللہ دا یا پکې تذکیر بی آیات الله دا او یا مقصد دا چې پکې تا انذار و تبشیر دا او بیان دی خواص البر والاسم دی او یا پکې تا بیا احکامات و بیان دا او یا بیا چې دا مخاصمه دی کفارو چې ایغو سره کوم هغه سلی دی مقصد دا ده خبرې شوي دي پیغمبر علیه السلام او مقصد دا ده چې مناظرې غوندې چې تاسو بیا دا پیش کوه بیا دا دا یا د دې مخاصمو بیان ده نو د قرآن کریم علوم عمده مضامین ادا چی دي پنځه مضامین دي ښه دي دا تدبیر علمی شو اما التدبیر العملی تدبیر عملی دادا فالعمدت فیه عمدہ پا تدبیر عملی کے دادا التلبس بحیات چی سرائی با تعلق ساتی او ظہور بددا سے حیاتو کئی دی افعالو کئی دا سے اشیاؤ کئی تذکر النفس الخصلة المطلوبة چه آب نفس دا خصلت مطلوبه ور یادی نو څنګه بدل کې سماحت په مال کې پیدا کیږي چې تبه مال سبا دی الله په لار کې خرج کړ یو روپۍ دې تر اوسه پورې خرج کړی نه نه داسې به عمل کای کای کای ملکه به دې چې جوړ شي اوله ورځ چاسې چې چای اوس کې خپل نفس بګرمای چې نه ظالم ولې تلې بازار ته چا مېلمه دې مونږ کا چای دې پوس خوب به نه درځي او غصه به یې او ملګرو سره به په معمولي کیسې جنګ کوی به ته یې نه سړی نن څه تبصرې دي هته خو به داسې نه سې وتېری چې نن خو ما لس روپۍ لګولې دي پوه شو نو دا به داسې داسې ورو ورو به بیا ملکه څه کېږي پیدا کېږي ورو ورو به داسې ملکه پیدا کېږي دارنګ بیا به شجاعت وال به پټاخې د زونه بیا داسې بس ورو ورو به بیا ملکه تر کې پیدا شي بیا به جنګ کولای شي یا تلازم عادی موجود دی خصلت او دی دغو کارونو په مابین کی او لکونها مزنتا لها بحکم المناسبت الجبلیه او یا دا سوی چی دا کارونا دا اغا مزینوی او موقع دی ورود وی دی خصلت پی پارا ذکر چی دی خصلت او دی کارو میں اس کی مناسبت جبیلی چی بھی موجود وی او شاہ صاحب در تدی عجیبی و مثال پیش کئی لکا مثال پتور باندی ته دا ذهن کې ته اوس ځان کې غصه پیدا کړې خامخا اوس ځان چې کوې غصه کوې غصه پکې پیدا نو څنګه به پیدا کړې داسې هیئات او داسې کیفیات وغیره آپه ذهن کې محسوس کړي چې هغه د غصې او د هغه په مابینځ کې تلازم عادي وي نو چې کوم چا تا ته کنزل کړي او ته څونه بیا په خفه شوی هغه آ کیسې به په زړه کړی او غصه به در شي او پسې ورمنډه به کې لوړ بر واپس له سر به یې ووایه تاسو به پوه شئ نو دې هغه کا هیئات او هغه او د دې خصلت په مابین کې څه پروت دي تلازم عادي پروت دي دارنګې د سعادت چې کوم اصول دي داسې افعال دي چې د هغې افعالو او د دې خصلتونو په مابین کې تلازم عادي پروت آ به کوې چې به خود به خود دا خصلت څه کېږي حاصلېږي آ نه کوې نو هسې مقصد دا دی چې ګوړه ګوړه کوه خوله خوږېږي نه ښه دی تاسې وایئ چې د دې مثال دا ده فکما ان الانسان لکه یو انسان ده اذا اراده چې کله دی دا اراده وکړي ان ينبه نفسه للغضب چې دی تمبي ورکړي خپل نفس ته په غصې باندې چې هغه غصه وریاده کړي ویحضره بین عینیه او حاضره کړي د ده مخامخ نو دا به څه کوي یتخیل الصدم الذي تفوه به المغضوب علیه نو دی به په تخیل کې راولي هغه کنځلې چې هغه ده ته او چې ده ته چا ته او ده ته غصه ورکړي که نه هغه چا غوسه کړی دی هغه والې هغه کنځلې به په زړه کي والذي يلحقه من العار هغه چې دته عار کوم ور ملحق کړی ده ونحو ذلک هغه په زړه کي نو بیا به دته غوسه ورشي والنائحه دارنګې هغه نائحه چې وي چې په مړو باندې ژاړي مخکې به په پیسو باندې ښځې وي بیا به په مړو ژړل او دا به عربو چې طریقه وه چې په کوم مړي ډېر وژاړي آ ډېر نو چې کوم سردارانو په هغه به یې په کالو سر باندې ښځې ورته نیولې وې روزانه به ماښام راتلې او هغه به دغه جنا باندې ځان عادت کړی و نارې به یې کولې جلل به یې د عید مړي هغه اوصاف حسنا دا به یې ذکر کوله بیا به ورته له سره شوې بیا به ورته له سره جلل به نو لکه مثال په طور نائحه ده اذا ارادت ان تجدد عهدها بالفجع کله چې دا دا اراده وکړي چې دی بیا مقصد هغه فجعه دردمندي بیا چې کي نوي کي نو څه به وکړي تذکر نفسها محاسن المیت نو دی به خپل ځان ته محاسن دي هغه مړي ور یادوي چې وایي دا خو څونه نیک سړی وه داسې وه داسې وتتخیلها او آب دغسې متخیل کوي وتبعث من خواطرها الخیر والرجل الیها او پیاده اساتواران هغه فکرونه آب مقصد دا چې دې طرف ته چې کي دوړاو کي او دغسې به دا سوچونه کوي یعنې دا کثرت سوچونه هغه وي چې داسې نیک سړی وه داسې ښه وه داسې شجاع وه فلانی و دا به یادوي ښه دي نو دکې به بیا دې کې به چپ بیا هغه دې سړا کیفیت جوړ شي نو دی به بیا جاړي چغې به وایي دارنګې والذي يريد الجماع چې کوم سړی اراده د جماع لري چې دا ډنډې ولري نو هغه به څه کوي دا حرامیتوب خیالات په ذهن کې راولئ راولئ او کیسه به ورنه شي چې خرابه شي یتمسک بدواعیه نو دواعي دې باندې به تمسک وکړي او تاسې وایي چې نور خو تاسو خپله غير هذا الباب كثيرة جدا دې باب نه ظاهر ډېر شی دي لا تعصي على من يريد الاحاطه بجوانب الكلام انا فرمانی نه کوي چې څوک احاطه بجوانب الكلام غواړي او دغسې کیسې معلوموي نو دا کیسې له هغه نه نافرماني نه کوي یعنی معلومولی شي دا خو هسې موس نمونه یې خرواري درته ذکر کړه داسې هر ځای قیاس کوه یعنی مقصد دا دی چې د ملکاتو ملکاتو دپاره داسې افعال او هیئات وي چې هغې دې ملکاتو سره چي مناسبت وي او هغه يې په لازم عادي غوندې وي او چې هغه هيئات رئيس شي خود به خود هغه ملکې ته سړي څه شي توجه لاړه شي تاسو په دې پوه شئ فکذلک لکل واحدة من هذه الخصال دارنګ هر واحد د دې خصال اربعو دپاره اسباب اسباب دي تکتسب بها چې د هغه اسبابو په رڼا کې بیا دا خصال اربعه کسب کول شي والاعتماد فی معرفت تلک الامور او اعتماد په معرفت کی دغو امورو کی دا به اوس مونږ هغه څنګه اسباب دی څنګه به حاصلو ددی او اعتماد په معرفت دی امورو کی علی ذوق اهل الاذواق السلیمه اعتماد بکای په معرفت کی دی امور کی په ذوق کی هغه اهل اذواق سلیمه او چې دی ویلی چې دا ته په دغه طریقو حاصلېږي نو بیا ته په یوه طریقې سره څه حاصلی سماحت په دی طریقو سره حاصلیږی په هغی سره به حاصلی د بل چا په دی طریقی سره حاصلیږی په هغی به حاصلی لکه مثال رایسا هسی دی اسباب دی طهارت او موانع دی طهارت هسی لږ تفصیلا غوندی درته ذکر کړی او نور به مقصد دا دی چی بیا لږ لږ درته ذکر شی نور بیا خپل بیا په قیاس کای او وروسته بیا په ابواب الاحسان چی کله تصوف باب